يجوز في الفرع الذي تقدم دې کې درته اوس تقسیم د حرکاتو کوي مصنف رحمه الله دی وی والحرکات وردت تسنیه حرکات اول دا حرکات ویل کېږي څه هي العوارض التي تعرض للحروف من فتح وضم وكسر اے په حرکاتو کې به ان شاء الله تاسو له قاعده کې څو خبرې کیږي شل څو شل خبره بار دلته صرف دا شیرونه به حل کو نور تفصیل نه کوم حرکات څه ته وای هي العوارض التي دا اغری چې پیخیږي حروف ته من فتح و ضم یعنی راضی په حروف کله فتحی کله ضمی کله کسری دته حرکات وي د دې حرکات فائدہ څه ده نو فائدہ دا ده ازاله اللبس عن الحروف د حروفنا شکل ورکي موږ لوم دا صفت نه لګي چې په دې فتح وایو او کسره کې ضمه حرکات سره لا پته ولګي دا وی ول حرکات وردت اصلي حرکات اسلم راغلي دي اسلم چې د دینه مخکي ذکر سول الذي اميل چې باغی کې اماله شوی و مخکې در له اماله ذکر شو کنه نو په کوم حرکت کې چې اماله شوی دا بس اے قبل الذي اميل معنا دا ده وهي التي قبل الذي مخکې د هغه حرف نه اميل چې اماله پکې شوی قبل الذي معنا څه ده مخکې ده اے مجمع ته وګوره حرکات فرعیه دا پیدا کیږي د دوو حرکتونو د یو بل سره د ګډوډولو نه صحیح شو نو دا دوه دي یو هغه د چې کوم حرکت ممال کم حرکت کې چې اماله شي مثلا مجراها اوس دې ځکه وګوره الف راغله د الف نه مخکې څه دي پر باندې مجرا فتح ده به دا فتح موږ د کسری سره ګډ وډو اماله پکې کو مجره نو ګورا اوس دې مجره ته وهي الذي لا حرکت پر یاد قبل الذي چې مخکې دا حرف نه امیلا چې اماله پکې شي نو مخکې د الف نه څه دي فتح نه ده نو په دې کې اماله وشوه نو دې ته اوس موږ حرکت فرعي وایو د فتحې ته څو ورته وایو حرکت اصلي نه ده که اصلي وي را دا به څه را فرعي ده ر نه کسره ده چې ری شي او نه فتحه ده چې را شي درمیانه حالت دویم وکسره کضمه او بل هغه کسره ده چې هغه ته بوی د ضمي ورکړې شوی لکه په قیلا کې کا قیلا نه قیلا دا ضمه ده کسره ده وې ضمه ده بوې په کې کسره ده ګډ وډه ده د دې وجه نه حرکت فرعي خو شي کوم نه شو حرکت فرعي مو پیژندو حرکت فرعی کتان چا تاسو کو سره وای جواب بده دای هغه حرکت چې د دوو حرکتونو د ګډوډوالي نه جوړ شوی دو حرکت یو بل سره ګډوډ شي دا غینه حرکت جوړ شي فرعي هدي شیر پوښوي وعند نطق الحركات فاحذر نقصا او اشباعا او ان تغير دې ډېر سوچ کوئ دلته کې اوس ناظم صاحب درته هغه غلطیانې ذکر کوي چې په حرکاتو کې د خلکو نه کیږي یو څه شی دی اول خدا خبره ده دا قران کریم مونږ ته الله د پیغمبر نه په دریو طریقو راغلی په څو طریقو التحقیق والسرعه ها البدء والسرعه والتوسط رورو رفع رفع څومره ټیم واغست او چې زر در تلاوت کین وحبن کمری رفع نو د دې زمانه د حرکاتو به څومره څومره چې تاسو تلاوت رو د دومره حرکات رو دي څومره چې تلاوت در دې دومره به حرکات ها یو حرکت به د بل نه کمینا دلته فتحه د تقوس می رافع را دې وګدکا او پاو عین لاند کو غلط واللفظ فی نظیره کمثله علامه جزری سے بول یو شانتی الفاظ دی یو لنډه بلو کېولی دوړ یو شانو نه وي که په خبر باندې پوه نه شو یو شان دی واللفظ فی نظیره کمثله نو زمانہ د حرکات ثلاثه به یو شان کته څومره تلاوت ک زرم کې کرو کې استاق وخت ها که چرته پر روایت کې ثابت شول چې دا ټکی به لګزر وایو اخو د روایت خبره لکه پر روایت د ابو عمرو بصری کې موږ څه وایو بارئکم هغه کې دا حمزه جلدی سره ویل پکار دی اختلاف ته بګې څنګه وایي الى بارئكم الى بارئكم جلدی سره وي نو خو به خود وي خو روایت سره ثابت دي او اسی بزر زر نه وي یو یو یو د لند کو بل دغه ګدا صحیح نه لنډه بم نه نو د زکه وای چې فحذر نقصا او یریګه د سنه د کمینا نقص پکې مکوا چې اختلاس نشي روم نشي او بیا سوي او وشبا عن دوګدوالی نن پکې ویریږي په حرکاتو کې ما ته وګورو ګدواله دا فمن يعمل لکنه فمن يعمل ما الف ته پکې زیات کو دا په اخفاق مده كنتم خير اول دې پکې واو واو دې پکې زیات کو واو پکې نشته ان الذين ذكنا ان الذين ان یا دې پکې زیاته کا دا معنا د قول د مصنف چې او اشباع اشباع پکې مکو او ان تغير بمزج بعضها بصوت بعض یا دې پکې توکل او ان تغیر یا ته بدل کې حرکات بمزج بعضها په ګډوډولو د بعض حرکاتو په صوت بعض د بعض سره فتحه د کسری سره یو ځای کا کسره چې زمې سره ګډوډ دي کړي نو دا نقصان دی وکړو مثلا اوتینا ده کنه اوتینا نو ضمه د فتحې سره د اوس ګډوډې اوتینا څنګه اوتینا س او او اوسیمه فتحه ده کله د کلاو کنه فتحه شي او ا فتحه شي خو نه شي او غلط انګريزي او دې جوړ اکثر تر طالبان څنګه وي د قاریانو لا کوم چې ایبز ولا قاریانی کنه بیا ولا بما كنتم تعملون نو ګډ وډې کو دا ته باندې کې او بسکون فهو غیر مرضی یا دې په سکون سره ګډ وډ کو یو حرف نو دا فهو نو دا غیر مرضی دا وخت کړه شوی خبره نه ده دا خبره څه ده قرا او تقوا خانه ده په دې تانه څوک راځي کیږي را قاریان صاحبان بلکې غوسه کیږي اے دین بیا مشدد جوړ شي هغه مثالونه زوام دي اول خبره اخطاء تقع عند نطق الفتح اول خبره چې فتح وایو باغی کې کمی کمی غلطۍ پیدا کیږي زمونږ نه یو د دې اواز د کثرې سره مونږ نه ګډوډ شي وانا ماري کو ده کنه اوس څنګه وانا ماري کو وانا دا څه شي فتحه ده فتحه هو کتابي ته ویل چې وانا هغه یو زړه واټ په ځای څنګه وانا نه نه اوس دا پوه نه شو یو غلطی دا کیږي فتح کې دوی مغلطی په کې کیږي چې د ضمه سره ولا आवाज بدل کې پر لګو د غټ حرف څنګه تعالی ته کوئی ختم الله کې خاډه کوته ته ختم الله هو نو څه دی وکړو ضمه سره د فتح بدل کا یعنی په کې ګډ وډه دا ته ولا قد قاف دکا ولا قود نو کو ضمه دی وي دا ځکه کوم غواړي چې بغټ حرف کې خلا شونډه مګول کوو چې فرعي نشي دویم دغه غلطي په فتحه کې دا کې خلط صوتها بالسکون سکون سره موږ څوکو فتحه بدل کو یعنی ګډه وډه دا کله چې دا څوک خلا نه کولاوي فتحه کې خلا کولاول پکاري اوس مثلا یو ځای ته نو ګوره نا اياک نعبد و اياک نعبد نعبد و نو ته به کې نعبد و اياک شو څنګه به کې ګول نه کی په کثرت کې کمی کمی غلطیاں نه کیږي یو خدا دې د دې आवाज د فتحې سره ګډوډ شي بسم الله بسم الله نو په کسره کې دې د نو دا دې دا څه کوله اب ولا دې کتبونه تلا نو دې سوي فمز بعضها ببعض انما فمز بعضها ببعض انما قد ودول د بعض حروف د حرکات او د بعض د بعض سره انما يجوز في الفرعيه دا په فرعي کې جائز دی دا څنګه فرعي دی یا مخفف شوی د وزن د وجنه يجوز في الفرعي دا په فرعي کې جائز دی الذي تقدم چې مخکې ذکر شو اے ما ته وګوره خبره دا وروته چې یو حرف د یو حرکت د بل سره ګډوډول دا په فرعي کې دی هر چې حروف اصلي دي فتحه په فتحي په خله د کلاوالي سره کثره په خله د کتوالي سره زمما په شند په ګولوالي سره د ګرسو د هغه تفصیل بیا نورم کوي صلی الله تعالی علیه